ترغیب د الله قران ته بیا واقع د آدم علی السلام او د ابلیس بیا عذاب دې د پاره د دعوت او په اخر کې تخویف د ببار کې پرز د قیامت باندې بوج همیشه تن وی فيه دغه بوج لاندې او بد د دې لپاره پرز د قیامت حمل لوی بار یا خړو سترګو والا یا تورو مخونو والا یا لندو سترګو والا یا تګی تګی یتخافتون بینهم پټه خبره وک خبره وک په خپل ما بین چې تاسو درنګ نه تیر کړه الا اسرا مگر لسرزه موږ پوی یو په سبانه چې دی وای اذ یقول امثلهم کله چې ویل غره د دیونه یوم ایزن په دا ورځ باندې لا تنفع الشفاعه نفع ونشر رسول شفاعت الا من اذن له الرحمن مگر هغه چاته چې اجازه کړي رحمان او خوشاله ای الله ددن په وینا کې پوی دی الله پاګه چې مخکې د دیونه دی چې رستو د دیونه دی احاطه نشي کولای په دی باندې د هیڅ یته د علم د مر استاد استا په سر او په ګیر رالل ول د کم شي امیدونه کې راشه راشه وقد حاب من حمل الظلم نا مراد دی هغه څوک چې بارې ک ظلم اوس بشارت هغه څوک چې عمل کړي د نیکو او دا مؤمن نه ویریږي د زیاتی او نه د کمینا او دا رنګي را لګل د موږ وکذالک انزلنا اوچت دی الله بادشاہ پرشتیا ولا تعجل بالقران تلوار مکه په قران باندې مکه د دینه چې بیان وکړی شي یقبا الیک وحیو چې پورا کړی شي تا ته وحید د نبی علیہ السلام مزر زر جب فزورا چې قران را نه هر نشي حریص او په یادولو د قران الله محبوبا اے محبوب استا علم کسبی نه ده استا علم خو وهبی ده وقر رب زدنی علما انسان نه هر کیږي آدم علی السلام نه هر وشو هر کیږي نو ته د الله نه غواړه چې الله علم می زیات کړي چې هر رانه ناراضي دا وعده به الله په قران باندې مونږ ته خامخا یادې چې ایمان والو د قران د الله کتاب مې راوي او د الله په قران کې چې کوم وعده ستاسو نه اغسته شوی دا اغا بیات ساته اب هروي نه ولقد عهدنا الى ادم من قبل مراد یې سو چې همیشه په جنت کې وځ پاتې شم خو مراد تعالی ونه رسید لاړو د جنت نخکتا فغوا فغوا فغوا امام قرطبی په دې ځای کې لیکي غور رجل اذا فسد عيشو غوا غوا سړی څه معنا ژوند دی برباد شو مکه ژوند په جنت کې چا چې راز کو زما د ذکر نه یقینا د لره پر ژوند به تنگ او جمع وکوم غا د لره پرز د قیامت باندې ړون معیشتن زن کا زندگی وی تنگ لنگا تنگ لنگا توان گری بدلستان نبمال کروڑ پتی بئی ارب پتی بئی کرب پتی بئی خو زندگی تنگ لنگا زندگی تنگ لنگا هغه ایر پتی د دنیا دلاه د نو خار پل تراغه نو ځانې ترن سکور کا مخ کې کړو ویر پتی ولید ځان نسکور کا فین له معیشتن زنکا ونحشر الله الله د دنیا والو پته زمونږ دا مونږ دلته نه پریخي مونږ دلته نه پریخي چې قران والو ته سونه چیندې قران والو ته سونه سکون دې الا بذکر الله تطمئن القلوب دنیا کې لاټري خطلې و درو کسانو په برتانیې کې په برتانیه کې لاټري وختلا نو غریبانان خلکو او یک دم د برتانیه په خلکو کې مالدار ترین خلکو کې شمار شو کیربونو خواندان شو د کیربونو خواندان آی بیا اخبار دغه باندې یو دغه لیکل ما سره دلته شته وقران ولو به سبب غم بتا سوی نه نه دا خو یو غم دای کنه سړی وی الله وګ باندې می درد مړ شوم جو دړ بکای کای چې وګ دې خشه جو بیا ټیک شو الا غاخ باندې می درد شه چې غاخ دې ټیک شو جو بیا ټیک شوې الا پرز د قیامت اعمالن یو کسو من سره مرګره شو تینس نه راغلو تینس والا زیرون کې اوځه کې من سره مرګره شو تینس ډېر زبردست عربی و یا په تبلیغ کې راوته و چې لیلا راوته و کسي شي موږ سره د ای تشکیل وشو نه یو خبره کوله وې زه څنګه رالم زه مالدار ترين خلکو کې ما دا پیرستا هغه خلک زی پیرستا زه پینس یم خو پیرستا تره پیرس کې هغه خلک چې د دنیا مالدار ترين وي یو ورځ لاړم وېزا د پیرس په یو یو چوکیما ما کاته چې دا غزه کم د مالدار ترینو خلکو گاړی یو حسین گاړی په دې حسین گاړی کې او دوه جوړې ناشته والله پغا زوج او زوجې دوانو باندې الله د دنیا حسن تمام کړي خان دی بلک بلک باندې ما وی چیرې دی پسې زم بس دا وی په گاڑی پسې مې خپل گاڑی واچاو روان شم روان شم یو هوټل ته غم ودرې ده زم ودرې ده و هغه ځای کې چې چاته تا وی چې زستا سونه ډېر متاثر شوم هغه په دې ډېر خوشحالي امایل چې زه ډېر متاثر استا سونه هغه ما بس ماته چې ډېر خبره ده وی هغه د نوجوان خواته زه د سینځدې شم خو ډېر عجیب وو بچا سره چې به خبرې کولې نو په یو منټ کې به سړی ځان ته متوجه کوي عجیب انسان وو اما د دې نوجوان سره خبرې کولې زه مې چې زه تاسو ته ډېر وپخسیدم دا چلو دا تاسو چرته د کمزه څنګه چللې څنګه ترتیب دې وې وو هغه نسلن مسلمانان څه شي وروره نسلا مسلمانان بیا ډیره خوشحالي را لاله ومال چې تاسو ژوند څنګه تاسو څنګه وما ته وی چې د دنیا د مال دولت څخه کمې نشته لري مل چرته تلی وای وې زما دا جوړې مان شپږ میاشتې ورکه وا نن میا غپلانی شو کې می بیا مونږ نو ځان سره می دی گاڑی تراوخه جوړه بس هغه عربي نوجوان ما ته وی چې دا مې واورې ده بس سیده پاسې ده شپږ میاشتې تانا ورکا وا ما ویل چې بارې ده د پړس غمونه نشته ده الله الله را لبیزا په پي لړ بيزا پر دی وای دین خو دین دی عجیب خپل دین عجیب خپل دین وای بس دا شوم سیده یو عالم دین خال عالم مولانا سید احمد خان صاحب هغه سره زماته داغه بچی سره می تعلقو حرم کې را سره دا شو داغه سره هغه سره می رابطه وکړه هغه بیا دل تر ولې قال رب لم حشرتني اعما لئول النوح ولولا کلمه او کنه کلمه ولولا کلمه او کنه کلمه واجل مسمى دا مقدم کئ او نوې نیټه مقرره تیر شوی د جانب دربستانه لکان لزامن وې بد عذاب لازم پدیو باندې خو نیټه دا مخه ته نیټه دا صبر کوا پغه چې دی وای تسبیح وای سره د ستاین د خبر ربنا مخکې د خطو د نمرنا او مخکې د پریوتونه او من الليل او د شپې نه فسبح او تسبیح وای د الله د پر فسبح واطراف النار او په اطراف د ورځې کې لعلک ترضا شاید چې الله وتا خوشاله کی تاب الله خوشاله کی محبوب تاب الله خوشاله کی ولا تمدن عینیکا دنیا با خلق جمع کوي چې د چا عقل لې زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی دې پر چې امتحان کو د دې په دې کې ورزق ربک خیرون او رزق درپستا چې ډېر غره ده او باقی پات کېدونکې و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها و امر اهلک یا محبوبا زما مولا چې دیو ته نه پخسېګو هغه جوهر را ته خیر با چې سره د خپل غریبۍ نه پغه باندې تسلی کو الله وای امر کو خپل اهل ته پمان زبانه ابو هريره ګډه نیول دا او صح ګډه نیول دا درد په او شوچتی کی لګي محبوب عالم راغې و ابا هريره ما تا دا رزق زموار نه ګرځو نحنو نرزقک موږ روزي درکو تا ته او اخرنه انجام د تقوا والا او د پاره دی یا اخرنه انجام د وجه د تقوا نه دی یو حدیث دی ابن آدم یبن آدم آدم بچیا تفرغ له عبادتي ته زما د بندګۍ د پاره فارغ کزان عمل او صدر کغنا زبستا سینه د غینا نه ډکه کم واسد فقرک ستا غریبی به بند کم او اے دا ادم بچیا که زما د بندګۍ د پاره د ځان فارغ نه کا املا او صدرک شغلا ستا سینه به د قسمه قسم غمونو نه ډکه کم او ستا غریبی به بند نه کم ټول عمر به غریب یو غریب به غریب به وي وقالو لولا یاتینا الله دې موږ صحیح عبادت کوونکې د خپل الله وګرځي وقالو لولا یاتینا او اې دې او چول نه رات لکه موږ ته په یاد باندې د الله طرفه ایا نو راغه ولم تاتیم بینات ما فی الصحف الاولى اولم تاتیم ایا نو راغلی دیو تا بیناتو واضح دلیل هغه چې په صحیح پړو منو کیو ولو ان اهلکنا حکمت د نزول د قران